في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره باب الطلاق في الإغلاق اده تا اغلا پیاوی تا ویل شی کنا غلا پیاوی تا ویل شی کنا شا ابن مجاش کنا دا روایت تیر غلا دا کنا دا سرو چلا طلاقا فی الاغلاق او په داود شریف شه دا روایت چې غلا ده کنه دا سره غلا ده چې لا طلاق فی الغلاق کنه از غلاق ټکر غلا ده کنه جنون ته ویل شي لېوانتیب ته ویل شي باب الطلاق فی الاغلاق سمانا باب الطلاق فی الجنون کنه زنوی چې داغه لېوانتیب ته ویل شي کنه شه او په لېوانتیب شه خدا سی کنه چې سړی چې کیندا کنه سړی عقل باندې کنه شه یې سور وی د سړی عقل یا کنه شه او زنه حال کې ویلي دي چې اغلاق درې تلو کې ورکول کوي درې تلو کې نه دا مختلف تفسیری نارو غلی دی او یو تفسیر دیگه دی غضب یارو غلا دا کناشا غضب باب الطلاق فی الاغلاق سمنا فی الغضب بیا په دې باندې ظاهر د آیت راز ور دي دي یو امام بخاری صاحب خو مطلب دا ده چې د اغلاق په حالات سره تعلق نه واقع کیږي دا خدا منه چې د غلط په نه د غضب په حالات سره تعلق نه واقع کیږي حالانکه خلق تلوکینه در کوي شو دتا خو د غضب او د غصه په حالت چې تلوکینه خو ور کړی د خوشی په حالت چې اوسه تلوکینه نه ور کوي کنه خو هغه د پر علامه ابن قیم رحمه الله کنه هغه چې کیم دا کنه جواب کړل حاصل دا دا چې دا غصه سره کنه د یو حالت نه دا کنه غصه درې قسمه دو کنه شان یو داسې غصه دو چې پیش عقل د بالکل زایل شي مغلوب شي او دا ته غصاوي چې سچې ویا کنه اتو ته نه ویو چې مسو ویل کنه شا نو به انا نه وی دې یو دې او دا ته غصاوي کنه چې ته پیغ غصا شي چې کیم نه د خپل نیت مطابق او د خپل قصد مطابق عمل نشه کړای کنه به اختیار وکړو کنه شا نو به چې دا اخري درجه د غصې د چې بالکل عقل لزیل شي حواس تا دا سه خروب شی چه سوی آئی آنه نده تا یو دیجی کانا نه پا پیشت او ور سرا جه کم ده کانا دا سوی جه کم ده کانا غصا ده دا سه حالات تا ورا سوی کانا چه بلکل قصد و اختیار و نیاد دا ده بلکل ختم شی کانا پا خپل نیاد من عمل نشکلائی کانا شا بیا دا قسم غصا دا ده لونتب پا حکم شدو کانا دا بنده طول آئی ماوی اتفاق تا چه بداز قسم غصه پا حالات طلاق نه واقع کیږي کنه شا چې طلاق دې ورکړوي او مثلا نه تو ته یو دې بنا چې سمې او ویل کنه شا او خپل نیات او کسب می عمل نشه کړای او عقل دې بالکل زایل وی کنه دا دې لوانته په حکم شه دا په دې شه طلاق نه واقع کیږي او یو داسې مثلا چې د غصه ابتدایي حالات وی کنه چې غصه دې راغلی خو نه د عقل زایل وی او چې سوی عادت یو دی وی کنا او بالکل د ته یو دی وی کنا او په خپل قصد او په اراده په نیاز باندې عمل کړای شي کنا شاخو غصه به راغلی وی کنا او بیره کنا غنی زونت کنټرول کوي شي په خپل نیاز باندې عمل کړای شي په خپل قصد باندې کنا شا بیا دا قسم غصه چې د ابتدایي حالت یې سوي کنا په دې شی طلاق په اتفاق سره واقع کیږي او یو دا قسم غصه ده کنا شا چې غصه دې شي خو نه آخری سپیډ ته رسیدلی وي نه د ابتدایي حالات وي مطلب دا ده چې څه ویای اوی دې ته یو د عقل نه وي ځایله خدا سی مسئلہ نه چې په خپل قصد باندې او په نیاز باندې عمل نه سکړای کنه شالګه به اختیار لري کو کنه کنه وینه عقل نه نه ځای شو او چې څه ویای دې ته یو دی یاري کنه شا او خو په خپل نیت او په قصد باندې عمل نه سکړای به اختیار کړای کنه شا سوچ مدا کنه بیا په دې غره داس قسم حالات سے طلاق واقعا کیږي کنه واقعا کیږي علامه ابن قیم رحمه الله غالبا وی چې په داس قسم حالات سے طلاق نه واقعا کیږي کنه و امیر احناف شګنا علامه ابن عبدین علامه شامی رحمه الله اې دا ویلي دي چې نه د احناف په نوم لیکي باندې په داس قسم حالات سے طلاق واقعا کیږي کنه یا زنا خلق وی چه دره تلوکی تا ویل شی دره تلوکی نا زنا خلق وی چه نواقع کش او یا داغا چه کم دا کنا اکراح تا ویل شی کنا مجبوری حالات او زیا چه کم دا کنا داغا سخت غضب تا ویل شی چه عقل لبیل کل زیل کو او آغا چه سوی آیا دیتا یو دی نوی او پا خپل اختیار او پا قصد پا نیاد بنده عمل نشکرائی کنا بے اختیار کرائی دا ده غلاق او ده اغلاق چه کم ده کنه ده غبایان شو والکره کره دا دی دوی نسخه رو غلی دی یوا دی کره نسخه رو غلی دو بلا دی مکره نسخه رو غلی دو کنا کره چشی دا دی اکراه پا منا سر دا باب الطلاق فی الاغلاق والاکراه کنا شا ٹھیک شوا او کچر مثلا مکره شی کنا شا مکره بیا دا پا دی طلاق من دی پوسا وراتو دا باب الطلاق فی الاغلاق او باب المکره والسکران والمجنون کنا شا سوچ مې نه کنه دا بیا د مکره په معنا سره شو کنه مکره دا اکراه چې په یو سړی باندې شوی وي کنه د اکراه په حالت سره تعلق وکیا کېږي کنه د اکراه په حالت سره تعلق نه وکیا کېږي ائمه ثلاثه هغه رحمهم الله دا چې د اکراه په حالت سره تعلق نه وکیا کېږي او وجه دا ده کنه چې د اکراه په حالت سره د تعلق کلمې لپاره ځکه ادبار نشته چه ده اکراه پا حالات سا خو ده کفر کلمه لرا ادبار نشتا ده اکراه پا حالات سا که ده کفر کلمه ده تیر اکرا اشترکو ده کفر کلمه ده معتبره دو ده من سرائی کفر که دی نبا کفر که دی الا من اکرها و قلبه مطمئن بالایمان کنا سرائی نبا کفر که دی ده اکراه پا حالات سا خو ده کفر کلمه دانو ده معتبره بیا ده اکراه پا حالات سا ده تلوک کلمه چه ده معتبره دو چه مثلا پا ده من ده تلوک وکیشی کنا شام ایما ثلاثه دا سی امیر د احناف مذهب دا دا چنا د مکرح طلاق چې کیم نه کنه دا واقعا کېږي ځکه چې د اکراه دی وجنا رضا ختمې دي خو اختیار نه ختمې شي یو سړی چې ته مجبور کو مثلا په تعلق ور کوله باندې استه ته تعلق ور کوي پر روزي خو نه کا پر روزي خو چلاوي خو خپل اختیار نو بیا دی کنه دا ورا جی به اختیار کړه په خپل اختیار سره چې کیند ته لوک ور کوي چې یاره خو چې مړوي مې یا مې وایي یا څه شي دی خو ما غورا کوه دا غورا کوه ویری کنه ا تکلیف نه غورا کوي ته لوک ور کول غورا کوي اختیار خو خپل چلا دی کنه کني خدا ځکړه چې شالو مده تکلیف رکو خو ته لوک نه ور کوه کنه خدا تکلیف نه غورا کوي ا ته لوک ور کول غورا کوي کنه دا خپل اختیار چلوه کنه چلوه اختیار ده شتا ده اختیار کڑا نه خورا زاده نشتا بمنده کنه شا نو بیده و طلاق دا ده رضا سر تعلق لری دا ده اختیار سر تعلق لری کنه شا ده قص سر تعلق لری کنه شا ایده وجن احنافی چه پده اقرام پا حالات چه مکرم طلاق چه ده دا وکیا کیش او وسو کرام نشا اچھا د نشه په حالات سره تعلق واقع کیږي کنه واقع کیږي په دې څه کسي د احناف او د مالکیا اې دې را یادادو کنه شاید مذهب دادا چې هغه مسکر طلاق کې کیمله کنه دا واقع کیږي امام احمد ابن حنبل صاحب دی اغه نه مشهور کول دادا کنه دی اغه مسلک کې دادا او یو روایت مشفی صاحب نه دارو غلالا چنا د مسکر طلاق کې کیمله کنه دا نو واقع کیږي کنه شاید سوچ مې دا کنه اے مسکیر دے سکران کنه اے دیگه طلاق چه کم ده کنه دا نوا که اکی دی کنه شا دینه شا سری او وجه دا دو کنه شا چه دیگه طلاق زکه نوا که اکی دی چه دای مثلا چه نشا دا کنه فیده عقل زیل شو نه کنه دینه شه ده وجه نه دینه شه ده وجه نه دا عقل زیل شو ده دای بلکل دیگه مجنون به حکم شده کنه دیگه مجنون به حکم شده لکه ده مجنون طلاق نوا که اکی دی دا سه دا طلاق نوا که اکی دی کنه شا لیکن احناف او مالکیا کنه هغه ته وی چې د ټیک تو عقل یې زایل شو دا خو په معصیت سره زایل شو دا کنه او دا معصیت سره چې زایل کړه دا, دا په خپل اختیار سره زایل کړه دا, دا معصیت سره په خپل اختیار سره کړه دا بیا دی وجنه زجرن و تنبیهن مزداس وی چې کیمنه چې طلاق کې واقعیا کې دي کنه چې دا د معصیت نه مارش والمجنون او لوانای کنه لوانی ته لوګ چې کیمنه کنه والغلط والنسیان فی الطلاق و غلطی و نسیان پا طلوق شه ویشو کنا چه پا غلطی سرا مثلا سرا اسوی تا طلوق ورکو کنا شا غلطی سرا کنا غلط سی سرا یا وینا ویرا جی کنا شا پا ویرا سرا چه کم نا کنا طلوق ورکو طلاق و که اکیدی کنا و که اکیدی کنا شا او دعوه شرک صدا کنا دعوه راتنو دا پا ده طلاق بنده والغلط والنسیان سے طلاق والشرک او په شرک سے په کفری کلمات سے کنا غلط ولا د سړی په غلطی سره د شرک او د کفر کلمات سره کو یا په نسیان سره د کفر او د شرک کلمات سره کو غنا و غیره یا دینا خیرا نیرا چه کم دا کنا ده غلطی و ده نسیان نما سوا لکا مثلا گاپ شب شو حضل سوی کنا شا یا سبقت لسانی شو کنا کلا کلا سوی سری نا سبقت لسانی وشی کانا شا ده غیر ندا مراد بارحال امام بخاری صاحب دا سمی توی کانا چه بده سر تلوکینا نوا کیا کیڑی ویلی لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ده وجه ده قول ده رسول مبرکنا چه رسول مبرکلی چه الاعمال بالنیت دار مدار ده عملی ده پنیاد بنده ده بیا در مدار ده عملی چه پنیاد بنده شو وی ده نسیخ نیاد نوی وطا کڑا کڑا کڑا وی او دا غلط چې وی خو دې خو نیت نه وي تا کړه کوي تا کړه وی تعلق تا یا مجنون چې وی خو دې خو نیت نه وي تا کړه یا دا سکران چې وی خو دې خو نیت نه وي تا کړه کنه دا دې پر دلیل لا کنه نیر دې نیت نه کړه دې وجه نه دې تعلق کینا نو کیا کیش ولکل امر ما نوا ول هر سړي دې پر دا هغه شی چې سن یاد یې کړه وی کنه نیت لرای دې بار دا او دا باب دا په بیان دی چې شي شي چاغه نوی راو چا ته فائدہ چاغه اقرار دی هغه موسوس تا کنه شان موس موسوس موسوس دا هغه دی چې کیم نه کنه څه دنه مراد ده لوانای څه نه کنه شا هغه دنه مراد ده کنه لوانای لوانای څه کنه هغه چې اقرار کو چې کیم نه کنه ده ایغه چې کیم نه کنه اقرار نه ده معتبر ویل نه معتبر ځکه چې خنیات کې نه یو ته کړه انما الاعمال بالنیات کنه صدا دې موسوس نه غلې ونای مراد ده کنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه دا ورته حدیث شریف شوروشی ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سو کنا چه رسول مبرک تا حضر شو چه موخو زنا کریدو کنا شام بیا یو ور یې مثلا اقرار وته وکړو رسول مبارک مغز نه وړولو بیا بل طرف ته ودا بدل شو بیا اقرار وکړو رسول مبارک بیا مغز نه وړولو بیا بل طرف ته ودا بدل شو بیا اقرار وکړو رسول مبارک بیا مغز نه وړولو سلورام ور چې اقرار وته وکړو سلور اقراری نه وته وکړل دالک سلور شهادتی نه وته وکړل کنه بیا دې راورت چې رسول مبارک ته چې نه او سره ابه کا جنونو نه پتو تر لوان ته بدل وانای خو نه وې وقال روش دا حدیث ورسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکو للذي يغسرت اقر على نفسه چې اقرار کړو په نفس خپل باندې په زنا سره سلویر ورا رسول برکو ته چا به کا جنون نه پتو پر لوان ته دغه څه شي دي مطلب دا چې کله وان ته ثابت شي کنه بیا به اقرار لره رسول برکو بار نه ورکول ځکه چې نیت یې بیا هنشتا وقال علي بقر حمزه خواصر شارفيه دا وشته حدیث ته یقین ده کنه مخشه دا کتاب المغازی شوات اوس تروشی کنه یخلا تر شوی ته یو تروشی کنه او په ابو داود شریف شواد تروشی په ابو داود شریف ډیر تفصیلی ده کنه دا حدیث ده حدیث دا ده کنه چې دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کلا فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغه سره نکاح وکړلو کنه شان بیا دین اورسه چې کیم نه کنه باندې باس یو چې کیم نه کنه او دا چې خرڅ ته بیا چې کیم ده کنه دا مرسته خورې یې خو په وکړه چې دا ولیما سره په جوړه کې کنه سوچ مې دا کنه بهر حال چې کیم ده کنه او دا له ورو باندې با شکرو ولیما وا کما هر خو بهر حال دا باندې با شکرو کنه شان بیا په دې شه د دوی شون خې کړی وی کنه د حمزه رضی الله تعالی عنہ د خیر څنګه هغه دې شیخ کړی وی کنه دا کاته د لدینه وکاره نه تر وشتل سوی کنه شان دا بورینا بشه تاری کانا شا دا وکاره ویتا دا گوشته یا بوجه موجه کانا چا سرگڑی ورسی روی کانا شا دا گوشته اللہ لور دا حمزه صاحب پا دی وقت یا مسلمان شوانو کانا شا او دا ترو کانا دی رسول برکات رو حضرت علی صاحبات رو خو مسلمان شوانو یا بیا آوی چه کم دا کانا کیر و پیغ کیر شه حمزه صاحب او چه کم دا کانا نشای کریه و کانا شروف مروفی والی مکان و کانا ولرا به شیون آدی ور سره چه کم ده کنه شا بده مکان شا طول چه کم ده کنه سره نوستی کنه بیا دین ورسته چه کم ده کنه آغا دیشه دی سره دانه شیون آوی طولا سندر غوری آوی ور سره چه کم ده سندر مندر ویویل چه کم ده کنه او دا سه سندر آوی تویلی و چه کم ده کنه چه ده ماس کرو کنه شا او شن ماستا او شن شا دا سرگه سری دی کنه شا په دې دې شه تیرا د ور سره روات له هر تلی صاحب خو چې کیم نه کنه یې شه کړی وې کنه شام بیا چې کیم نه کنه دې یې شه دا دې دا څنګه ور بجا کړو کنه شه یې شه او دې ژوند دې یې شه نه دا یې نه روک شه کنه شه دا یې نه سری کنه شه دا روک شه چې کیم نه دی وې شه نه دې بلې یې شه نه دا دې دې په حواله خړلې وې چې کیم نه کنه دې یا او نه رئیس ژوند دې وې او دا نه روک شه کنه شه په خرو په خو شوې کنه اس په مرګ وی کنه چې دا یو ناروغ نه راځي به ژوندې پته کې راځي هغه دلی سه چروغلو یې شه ولې د چک چک ورځي چې دا چا داس کړی دې مو به یې شه باندې مو ټولا پروګرام مې خرو کړو کنه شا دا چا داس کړی دې کنه شا بهر حال چې کیم دا کنه ورسیا پاتا ولا کنه چې دا خو په مکان شه نه شیون دی چې کیم دا کنه او حمزه صاحب دې دې سیک دی چې کیم دا کنه دا خو یې غداله به کړی دې کنه شا رسول مبارک سوی راولو په ژړو باندې کنه او رسول مبارک چې کینه دا چې داس داس لبا مخ چې کیم دا کنه ایه شه ما په ځای غرو په شو نه را چې کینه سرګړي غو مو باندې په خیر وړل کې کنه ایه شه ما په ځای غرو په شو بار حال دې را ورسته حضرت علی صاحب دا رسول مبارک یا چې کیم دا کنه سره روغلل اینا نه ورنه وتل چې کیم دا کنه ازي حمزه صاحب چې کیم دا کنه سره سترګه وکړلې دي کنه شاه او دا خروب مرو به سلی دې نشه دا کنه شاه سوچ مې دا کنه بیا چې کیم دا کنه رسول مبارک خبره چې کیم دا کنه به تاو کړل خدای دې توسه کې کنه شا توسه خو مو چې کیم دا کنه د پلور مریون یې کنه شا دا یل مسیح وی دی هو کنه شال مسای دې نکدا سي لکه مری آی په دې له خاطر دې چې توسه خو توسه کې کنه مو د پلور مریون یې کنه نه صحیح باندې څه به حالات چې څه درول غو دروي ویل کنه شا رسول مبارک دا پاتا ولا گده چه دا یور خو نشالا کانا شا باز چه نشالا نیرا مواخذا و گرفت چه نو برو بسط و نرگوٹ شو جو خو نیرا سرا گارد بڑ ورطا ودا گری جه کم دا کانا نشه حالات یه دا کانا دائره رسول مبارک حضرت نشه با حالات چه جه کم کسی کلی لارا ادباری جه کم دا کانا نکرو رسول مبارک کانا په دې پرې دا کیسه دې ضروري کنه هلي اشاره ده کنه را په ورځې حدیث ده کنه شم نیسته تو سه منگه توس خو خادمون و غلامون ده مو ده پلوری کنه سا پلوری عبدالمطلب نو کنه سا ده اغه جکیم ده المسیوی ده خو کنه سا حمزه صاحب یزیای و ده المسیوی کنه المسای ده ده نکده سوی لکه خادم غلام کنه نیر تو تو سرنگه زغیره تو رکی سیکه کنه سا فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا پوش رسول مرک چانه قد سامل چی ور کړ په تحقیق سره نشه شواله کنه شام سجمه دا کنه ایده تلوکا دانو اخیا کیش وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ طلاق السکران والمستقرح دی نشا تلوکا و دی مستقرح تلوک چا مجبور کرا شوی لیسا بی جائز اندانا دا نفیس ذکر جنیات یعنی وقال عقبت ابن عامر عقبہ ابن عامر سویلی چلا جز طلاق الموسوسه ندا نفیس طلاق دی غی وسوسی وسوسی سوی او اصلی جواز سوی شی تیارا تی تعلق مې ور نوی ده شو ده کنه یارا حضرت سے میں کنا دا کی ساتھ یارا شو کنا کلا کلا نه ترای وسوتی دا تعلق نو ورسی او دا دایوی چې ځکه نه ورسی چې نه خو یاد کې نشتا کنه شا مې دوی چې نه دا کی سانه دو چې یاد کې نشتا ویری کنه بلکې بنی دی خبره دا دو چې طلاق یا د لفظ سره تعلق لري یا د کتابت سره تعلق لري دغه نه زبخه دا ونی چې تلفظ په من کړی نه لیکلا بیا د تلوک معلق ته په دغه شرط پره ا دې را دا باندې مسله چې نیات سره اعتبار ده ځکه چې کا طلاق مخزه کو کورس چې کو نیات کې د تعلق ته کنه شا طلاق چې جلا را اعتبار ده نیات لره اعتبار ده وقال عطا عطا سے ویلی چې اذا بدا اب طلاق سوا ته جوار اور شروع په تعلق باندې وکړو اورس کې سر ذکر کو جام ته سوال کون ان دخلت دار کنه دا څه دی کلا ان خرج ته کچره ته وتلې د خیر نه کته د خیر نه وتلې بدلې ته لوکه سره ته لوکه دا سب چې ته مکتب لوکه ورسیا کړو یا ورسیا کړو ان ان خرج ته کنه فقال ابن عمر عبد الله ابن عمر سے وہ کہ ان خرجت کچر دو وتلا فقد بدت من ہو پتہ حقیق سر پریش پائے دنا نے رلا سدا کنا بلے تعلق ویرا ولا اگر کسر کی عورت سے ذکر کرا دا وإن لم يخرجوا كچر نو وزل وإن لم تخرج كچر نو وزل فليس بشيء دا بیا اتصال ده بده سره تعلق نه ور دینی دایره بده که شرط پر مالک ته که نیات یا تعلق ته کړه او بده نیات معتبر ده وقال الزهري في من قال امام زهري سے ویلی دی بری دی هغه چې شکاله چې څنګه داسې کې علم افعل قضا وقضا کمونه وکړل داس داس زید ول چې فهم را تطوال کو ثلاثن بیشتر د مدد تعلق وی چې کیم زید ول چې بدره تعلق سره کنه اې په دې دی چې کسه یا دا چار یاره وسره چې کیما چار کوي سره نه وسره او من دار وسره چې علم او خلق قضا او قضا سمره من دره سي کنه وتا من دا وسره نه له وسالي من دا اې په دې سره دغه پښترا چې دوستن یا تو ملګریا تو کیم کس ته تکړه او پزړه سے کنه خیر دی غتا سمره من دالی چې کیم نه مراد و دا نه دره پښتنه چې د نیات لره وای د قصد لره اعتبار ده ولی مې دی دا چې نیات په دې سم معتبر ده کنه سم یسأل عما قال پښتنه کله چې دنه دی هغه شی ورشي یا د سویری دی واقعا علی قلبه او کاس کړه په مونږ زړه ده کنه کلا حين حلفا بتلك اليمين سواتي چه ده قسم کلو بدهغه يمين سرا معنی دا تعلیق چې کلا کړلو کنه ولې دا کیم کس کو کنه دا پښتنه وې دنش فین ثم اجلا اراده واعتد علیه قلبه کچر مثلا دا وصل یو اجل چې دا مراد ولې دا چې مراد وې دا هو دا اجل واعتد علیه قلبه کس کړو پر اجل باندې زړه دې یمین په واسه کنه دا وې نیته وی چې معتبر به د شنیات څه ده دا نه دی نه والی به شنیات لره اعتبار ده کنیات یې تعلق کړوي خو تعلق ته کنیات یې تعلق نه کړه نه ده تعلق وطلاق كل قوم بلسانهم او تعلق ده هر یو کوم په خپل ژبه څه ده د عربي تعلق په خپل ژبه څه ده د فارسی باندې تعلق په خپل ژبه څه ده د پښتني تعلق په خپل ژبه څه ده د پنجابیونو تعلق په خپل ژبه څه ده د انګريز تعلق په خپل ژبه څه ده کنه وقال قتاده قتاده صاحب ویلی دی چه ازا قال صوت یسرک شده تاویی زید شده تاوی چه ازا حملت فانت توالکن سلاسن سو وقتی چه تا حمله شه بیا تا تلوکه پدره تلوکه سرا حتی سو وقتی حمله شه بیا دره تلوکه نا پا مقدر غلی دی ایس کساو دا شده چه توهر پروشی توهر چه پروشی بیا بده توهر شه یواجه ما خوان در سرک رایشی حمل چې ظاهر شي او که حمل یې نه شو ظاهر حیث پرولو بیا چې پوکه شي طهر کې روشي بیا یې واجب مهر سره کړای شي وقال الحسن حسن بصری صاحب ویلی دی اذا قال سواد اسرائیل شده تاوی زید تاوی چه الحقی به اهل که نیتو معتبر پدش نیات کرده ده کانا دانی نیات لرائیل بان وقال ابن عباس ابن عباس صاحب ویلی دی چه طلاق عنوان تره طلوق سره ته ورکړی دی د ضرورت او د حاجت په وجنا ای ضرورت او د حاجت په وجنا ورکړی دی او بیا کا طلاق د مکره وکه کې یا طلاق د سکران وکه کې یا طلاق د غلط وکه کې یا طلاق د ناسی وکه کې دا طلاق ده کله طلاق یا د مجنون طلاق وکه کې یا د وریات نه ده کړه به چې نه ده کړه دا معنی چې حاجت او ضرورت نشته او تعلق وروغلو واصلی اعتاکم اغا ده فضیلت ولا اعتاک ما اغا ده ارید به وجه اللہ چه مرد شوی پیغ سر رضا ده خدای پاک یا خدای رضا ده پکی ما اعتاک سر مراد بھی ہو چه مریای اویزا زلده خلق ده خدای ده رضا ده پرا دا مطلوب اعتاک تا دا ده فضیلت ولا اعتاک تا کانا شدا سی او بلا خبر وقال زوری منظوری سویلی چه انقالا کچره یو سریشه تاویل چه ما هم ده به امرات نیتو بده چه معتبر نیت کرد دو کذا نیتی وی چه ده مرشده نیده کردی فلوک نو مراد ده کنا زید بتا وی فلوک ورا رو کبی دل چه نا ده مرشده سکا نیده کردی ای کنا چه شده می چه ما خیمو خبر آوی ده من اللہ تا خود ده مو خبر آوی ده من این دامه ترنگ شده ای کنا یعنی کذا نیتی وی فلوک نور سیاس خالی اظهار ده نرزگی و ده خفتیان کو کنا شا وَإِنَّ وَاتَرَاكَنْ فَهُوَ مَانَوَا نه چې کیم نه کنه خو بیا ولی تعلق کله راځي باسته ونه دی وړي کی بچی تعلق کله راځي باسته چې نه بلغ وی غ تعلق نه وکیا کیش وقال علی رضی الله تعالی عنہ وکل طلاق جائز الا طلاق المعتوه ځکه چې دا لوانی په حکم شدا کنه دغه نیات نوی کنه شدا وش وابي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن زراره بن عوفه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن من النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي الله پاک کنا تجاوز کړل د مود امت نه معنی معافی کړی ده دا ما دې هغه شي حدثت به انفسها چاغه کنا وسوسه کو پیغه سره زرینه دې دې دې زرینه چې پکې مې خبره سره راغېږي او په ځای کې مې خبره ردري می کنا هغه خدای پاک معافی وته کړی ده کنا وسوسه نشوي دی وسوسه خدای پاک مخیه تا کړی ده په دې باندې ما خدا او غریب چرش مالم ته عمل ته سه پر چې عمل یې نه په باندې کړه او تتکلم او تکلم یې سه پر چې زبان یې په خدا وریه پزره دې چې کیما خبره روشي هو سه پر دې چې عمل نه په باندې کړه یې زره غاړه پزره شو وسوسه دروله خو دې په خارج چې عمل نه پکړه یا مثلا درویغ دې پزره شو روغل وسوسه او دې دې په شوه باندې تکلم نه په باندې کړه کنه یا بل ګناوی کنه شا چې په کونی دا وشتل شي په رجم نکړ شي بل مصلا په عیدګاه شي فلما ازلقته الحجارتو سوه به چې تکلیف ور ورسولو ته دغه کونی ولا کېدل په دبن دا کونی کنه کونی سوي کنه چې خلک په کونی وشتو اول هو دې چې کله به دي کنه چې کله کونی بروم په شری شو کنه کونی په ولا کېدل کنه جامزه جامزه سمانه یعنی حل بکا جنون مقصد ته ذکر کړه وکانه شا او دا دیو جنا چې کله وان تب ثبت شي بیا ته اقرار ته زید بار نه ورکا وکانه شا وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال اتا رجل من اسلم رغلو يسرائيل اسلم قبيله دا باید اسلمي وکنا رسول مبارک ته وه هو په مسجد او رسول مبارک په جامه ته شو فنا ده دې سړي جواب ورکړ رسول مبارک ته فقال وی چې یا رسول الله ان الاخره ان الاخره اخر په معنا ده متأخر سره ده هغه سره چار پوته ده د سعادت نه د خیر نه زون وي ته شي چې مونږ او زنا شوی ده د سعادت نه پوته شو اور ورځ کې شو د سعادت نه د خیر نه ورځ کې شو پوته شو